الله الرحمن الرحيم والماء المستعمل هو ماء وزيد به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة دا غدريان بحثتا شادي يبي مستعمل تعريف تا یو یو حکم او آیه په متن شو بیان کو چې لا یوتر الاحداث دا حکم دا مستمر به سره کنه به د سې نشي پکېدل او یو صفت ته په صفت شي اختلاف او چاوي چې فوق دي چاوي چې کنه فوق دي په کوین کې دي او چاوي چې مردوړي دي فتوا په دی وکړ چې فوق دي په کوین کې نه دي دا صفت و چې دا فوق دي ایسی تعریف بیانوي او اوانی بیانوي دا یې به مستعمل شوې او استعمل فی البدن علی وجه القربته د او د تنویع د پر دا تقسیم د پر دا دا بل قسم ده یا تردید د پر نه ده یا لګول شوی په بدن شي په طریقه د ثواب حاصلول سره او استعمل فی البدن علی وجه القربته یا د یې بل لګول شوی دی په بدن شي په صراط شي په طریقه د قربت سره په طریقه د ثواب حاصلولو سره ډېرې پر دې کنه دا یې به ولګولې که چې مو ته قربت حاصل شي مو ته ثواب حاصل شي دغه یې به مستعمل شوه خلاصه دا شو چې یې به په دوی امرې باندې مستعمل ګرځېدي یا په سره ازلا د حدث شوي وي وړا به د سي یا غټه به د سي د پلرې کړی وي کنه قربت حاصل ده یا قربت نه ده حاصل او یا پاس را قربت و ثواب حاصل شو ازالات حدث شوی و یا ازالات حدث نو شوی کنه ادوار په میوش نسبت ته همم خصوص من وجهین ده دا سپوی کنه چې هغه یې بسره به ازالات حدث شوی وي او قربت پاتې کنه حاصل شوی ثواب به ده حاصل کوي لکه د اودس په نیت ته اوداس وکړو او وی به اوداسه ا غسل په نیت ته غسل وکړو وی کنه په جنابت شه په جنابت شه وی چې کړ زه مسلمان یو جنابت کنه مسلمان د پر حکم دا چا به جنابت نه لوم بي په دې نیت باندې کنه غسل ترور له یا د اوداس نشته او د سپ نیت باندې او د سپ تک شینشت له یبه د ولا غول اوداس ته په وکړلو په دې سره ازراد حدث او شوله او داسې وشولو یا جنابت نه په منې ووتلې پوک شولې او قربت حاصل شو ځکه چې نیت یې د اودس کړی و او د څه چې نیت وشي بیا پاتې را ثواب میلاوېږي قربت حاصل شو دواړې رغله مستعمل یې بدي یا به ازلا د حدث وي او قربت په نوي حاصل شو لکه تبرید و د سړولي په نیاد باندې کښېنسته کنه چې زون د سړولو په مخ ته یې برتاله کړې په لوسې دې برتاله کړې څنګه لې راسه په سار د تون لوسې کو پښې او میدل کنه زون د ټنډه کولو زون د سړولو ګرمي و خسته وي یا په خاطه کا کاری کنه اې د لوسینا او د مخینا او د سارینا او د پښې میدل او د سن یت نه و او داستا وشو چې کوم د ودسان د ملي چې پابند یې به تیر شو کنه ما خو وشو را ازلا د حدث وشو او قربت نه حدث شو دا یې به مستعمل دي یا د قربت حاصل وي او اظهار د حدث په نوي شوي لکه وضو علی وضو کوي کنه او داس ته شتا و دې پر بیا داس کوي کنه چې په دې ثواب ده او د سبب چې په سبب داس کوي چې ثواب ده کنه دا نور علی نور ده کنه دا او داس نو یو او داس نو یو له دا به مسمار ځکه چې قربت حاصل شوه دا اگر که اظهار د حدث نو شویا حدث پتو پر ونه غيب مستعمل دي قال رضي الله عنه هذا عند ابي يوسف رحمه الله هنيم الفرمائي كان دا حكم دا تعريف دا پنر د امام ابي يوسف صاحب دا چې هغه د دوار امرين مؤثر بيلي په استعمال شي ازلا د حدث و استعمال على وجه القربت ده استعمال على وجه القربت ده سوى پر يد بنده کنه هغه کاتو کنه فرض په حاصل کړی وي که سنت ته حاصل کړی وي دا قربت ده مړی ته لوس مینځه چې مړی ته لوس مینځل سنت دي کنه مړی پر لوس مینځه کنه چې هغه یې بده کنه ولا کوله دا ته په سره کنه سنت ته ادا کړل دا یې به مستعمل دي یا د مړی نه بعد لوس مینځه چې مړی نه بعد لوس مینځل هغه سنت دي کنه لوس مینځل دا یې به مستعمل دي هذا عند ابي يوسف رحمه الله دا تعريف بلد د امام ابي يوسف صاحب ده وكيل هو قول ابي حنيفه رحمه الله ايضا چا ویل چې امام ابو حنیفه صاحب دا حق قول ده هغه داسې وی کړ چې په دې دوه شی باندې مستعمل ګرځېدي په اضراب حدث سره چې پاتره زونه ته به ودسي لري کړی وي یا په کنه قربت حاصلوي سره چې پاتره ته قربت حاصل وي چې دواړه شوي کوم بیا په طریقه ولا باندې مستعمل دي نه کدی مسما دی مګر په اقامت د قربت سره مګر په حاصلولو د قربت سره چې یې به په داسې طریقه باندې ولګوي چې دوی ته پس را ثواب حاصل شي قربت حاصل شي ازرا د حدث دای مؤثره نه بلی په کنه په استعمال شي خلی ازرا د حدث اقامت د قربت وی کنه بعض بیا مو مسما دي او داسې نه وو د دوسه په نیاد باندې کښېنستلې ي بده ولا قبله اذا راد حدث هذا ولا كتب ابدا سنه كنا ونيات او د سوده کړه د قربت حاصل شو ا دې وجه نه موسم چې قربت حاصل شو یا د اوداس وو هو دې پر کړه چې اوداس نو وکړ دې کا ثواب ډیر ده دا یې به مستعمل شي او که هرې ازلا د حدث وی او قربت نه وی بیا پاسره مستعمل نه کړی لکه تبرید بنیاد باندې کښنه چې کړه زوم سره وی په لوسه په مخه په پښه په سره دی بتاله کړه کنه یا دا کنه ځول څه په کولو د خاطر خبره نه او دا څه وشلو خدای به مستعمل نه دی ځکه چې قربت نشته کنه په دې وجه ته ثواب نه ملو شاته کنه خاطر زنه لري کولې یا ته ځول سره ولو کنه اګه دا د حدث کنه خود به خود سره الله خلی ازرا د حدث مؤثر اندو په استعمال شي هغه یې به نه مستعملوي کنه قربت ونه او دا غا نجاست ته اسامه دا پلیتی دی ګونه دا لري کېږي په قربت سره چې قربت یې خو دې کنه وته کنه اګونی نه دې نه کې ټکېږي نه کتو کنه تبرید نه تو زوم سره وې لوسینا دې ومیدل پښې دې ومیدل کنه مخ دې ومیدل سار باندې تو نو ستیر کړو کنه اته اندمینا سګورې نه نشو کېټا کنه ځکه چې اوداس نه کې زوم سره وې کنه اگر کا اوداس وشو خو دې یې به ته د ګولې کنه اسام اسام په لتی نه نه سو ورګاډه کنه دا یې به هغه سره لري دی او صفا دی کنه په دې باندې اوداس کنه شیطان دې مستعمله و انها تزار بالقربته او نه جسد ته اسام کنه دا ختم کیږي زایل کیږي لری کیږي په قربت سره چې قربت نیاتی او د سن نیاتی وي د غسل نیاتی وي ورته ته نه کنه د اندمه نه ګناه کې ټکیږي او ا دې یې به ته ورسی به دې بو ته مردړي و آ س ه کنه که مخینه مینځه لوسینه مینځه کنه او د سن یاد نه ده یا د غسل یاد نه ده کنه تو ته په دې یې به په د سبو نه ثواب نشو ملاو کنه او ته د اندې نه کنه ګناه دی به ته نه ورغلو کنه خو هغه یې بدی لکه چې مشکل اواز وی کنه ها یې بدی خدا خوره به سره گاډوي یا به خیره به سره گاډوي کنه هغه نه بدلوي فابو یوسف رحمه الله یقولو اسقاط الفرض مؤثر ايضا امام ابو يوسف سے فرمائی کہ اسقاط الفرض مؤثر ايضا سکتول دے فرض دا مؤثر دی پہ استعمال سے اسقاط دے فرض دے اندمے نہ کنا اے فرض سکتول دا مؤثر دی پہ استعمال سے لکہ سرنگے چہ دا انتقال دے نجسب تے آسان میں کنا مؤثر دے پہ استعمال سے دا خو میړه منی کنه چې انتقاد د نسب ته اسامه چې وروشي هغه یې به مستعملوي خو چې اسقاط ته فرد په شوی کنه هغه یې به مستعملوي د بل سبب شته په تو باندې مخ مې ځل پارو دي چې اوداس نه وي الو سه مې ځل در باندې پارو وي د پښې مې ځل در باندې پارو وي د سار ماسه در باندې پارو وا کنه اگر کته کنه تبرید په نیت شنشته کنه چې تان د مینه سره وي اوداس نه کنه د مینه سره وي کنه خو دا په توبه نه فرض یو داسې به کې چې موږ وخت روشي کنه ایسو مخ مې درو د سپېي په نیاد باندې یا سزا کړ سزا یې په نیاد باندې لوسینا دی امید نه هغه مزه چې په توبه نه فرض یو دوسری پر کنه نه خلوص وې اسکات ته فرض ورو لو کنه دې ګان د مې فرض یې نه خلوص وې کنه دې ګان د یې به مستعمل کړي ځکه چې یو دوسنه خلوص ولې بیا دې مخ مې درنه نه دی لوسې مې درنه کنه چې دربنه فرض وې کنه خودو ته دا سوال ده چې فقها دا لیکي که نه چې حدث دودسي دا متجزي نه دو مخکې ما ته ویلي وي دا ټکړه کېږي نه او تقسیم کېږي نه نه ثبوتن او نه زوالن دودسي چې ترسي که نه په وخت دا نه تقسیمیږي او چې کله د درېمې کله په دا وخت دا نه تقسیمیږي که نه چرسیا په ټاک درېمې او چې درېمیا په ټاک درېمې که نه که چېرې یو سړي اوداس کړلو او مخ یې ومینځلو که نه ا مخ یې بکېټه شوله او دا څه نه کړلو او د څه په نیات نه دوسو که نه خالي تبرید په اندمینه سړوي مخ یې ټول ومینځلو ا مخ یې بکېټه شوله دا دا مستمال نوی ځکه چې خو نو قربت حاصلوي د دوسه په نیات نه لوسته او نه په دې سره اضرار حدث شوي دو کنه بودسین نه لږه ځکه چې بودسی په ټاک درې می کنه اپ وشمنه وشمنه درې می کچ مخته امید ورو اس مخ نه را پوکتا دنه بودسی لره شو خو دسینه پوت دي بودسی نه په اضرار ته جزئی قبل وي نه په اطلاق ته جزئی قبل وي کنه دا د بجلی غو نه پټاک درې میو پټاک کرتیا کنه نه چې دا مخ ته مندره دا دایې به د مستعمل نه وي ځکه چې نه ازلا د حدث شوی دو کنه ا مخ نه به ودسی هم نه لري شوی چې لو سم نه مندري پرې نه دي کنه مخ یا به ودسی پرې دو چې کله لو سم مندري کنه ولا یا مستعمل مې ده ځکه چې ازلا د حدث نه شوی اثر مخ نه وکړي ازلا د حدث نه شوی کنه شي فدو مندره هغه ته به ټول به وداسه کنه چې کله کینه فهمې ده کنه مانعیت شرعیت شرعی پابندی تا به ودسیدو کنه مانعیت شرعیت شرعیت اما لا تقتل الا بتوهارته دا یو شرعی پابندی دو د ایګه چاره نه چې هغه طهارت غوري بهر طهارت نه چنه کیږي لکه المین المین بهر طهارت نه کې المذره پابندی دا به ودسیدو هلی متیان زه وکړې یا بود وچره دو یا کنه کا یو کړو په ډاکه خپل باندې کنه دا څنګه د مزنه باندې دا به د سیز نه سم دي شي او کور شي تر اوسه شغل لګول کنه ځکه چې تر اوسه لګول احات وارت غوړي تواف نه شکړه ما معنی هي تن شریعت عما لا تحصل الا بطهارته دا معنی کنه په دې معنی سره کنه حدث دا تجزی نه قبلوي او دا نه ټکړو کېږي کنه چې نیم پوکې او نیم نکه مردوړي یې کنه دا پټاک په کله مردوړي یا او پټاک په پوکېږي یا او یو معنا د نجاست د خرس نجاست حکمی چې شریعت کنه یو حکم کا چې دا دې کې مردوړ ده نجاست حکمی بیا په دا باندې ساته جزي قبلوي او دا څه مخ مې امید لرو کنه یې سره خیرت مخ نه مخ نه بندې مې ځکنه و چې دا فوق ته نه ما مې ځکنه په حقیقت چې هغه شیونه درې دي چې په سره یې به مستعمل کېږي یو ازاله د حدث یو استعمال له وجه قربت او یو اسقاط ته فرض اسقاط ته فرض د ځون ته مستقل سبب وبل کنه او داس کې کنه خلی مخته امید ورو ازاله د حدث هم درو لې ځکه چې کنه ټول به وداسه به وداسي ته جزئی نه قبلوي کنه ټول به وداسه کنه چې سه پر دې کنه اتینه فلانی په سمې دریا امر د مخان د پوښوا منزل دی خو اسقاط ته فرض خو شو کنه ا مخ منزل د بل فرض اګه نه خلوص ولې اسقاط ته فرض شو ده دا راي به مسمى دي کنه نه ازلا ده حدث تو او نه استعمال او قربت ته ځکه چې مخ ته پکولو یا د سړولو کنه هو او دا څه نو ا بیا د مخ منزل کنه خلوص شو اسقاط ته فرض ورغلا دا کنه یبه مسمى شوه امام يوسف چې اسقاط ته فرد مؤثر د هرنګ اسقاط ته فرد منو ته ازاله د حدث و حدث په پام کې چې نجاست ته حکم کنه بیا ته ذکر بروي به فعل بتل فساد بالامرين فساد په دوار امر باندې سي په دوار شی باندې یې بکنه فساد دي البته خو یو قید ولګوي څه کنه چې دا چې ضرورت نه وي کنه کله کله ضرورت مقابله نه کنه کنه اذرا د حدث پر وګنه وي یا اسقاط ته فرض پر وګنه وي کنه کنه هو چې ضرورت ته وجه نه وي کنه بیا اصل یې به مستمر نه ګرځي یبنه ته تودوي په غسل شي جمع ده کنه سړه ده تین ده کنه په ګیټر بده یې شاده کنه او په جنابات سره کنه کسه چې کنه تودې دی او کسړې دی کنه ګوته دې پسیړه کا کنه پای به بونه هغه ته چې چرګه کلا کنه ا دې کنه اسکات ته فرض ورو دې کنه خلوص وې کنه ګوته نه ما مين ځکه چې کله لوم به اسکات ته فرض ورو کنه خو یې به مستعمل نه دی هغه څه یې به نه مسمه ځکه چې کنه دا مجبوری و ده ته یې به کته لکه چې سړی دې کته ودی کنه یا ته نه لوټاور په وتی کنه لوټاور کو لکنه سمرا چې هغه لوس ضرورت ته دی ډیبوله دمر د اوس په شډیب کړو کنه په غټین شه ډیر نه چې سمر ضرورت ته کنه اسکات ته فزرونه د لوس نه لوس مې دوکنه زرا خلوش وې کنه چې کله لوم به هو یبه مستعمل دې کې چې دا ضرورت ته وجه نه کنه لوس په شډیب شو ولا کنه اسکات ته فرض ته نه کړلو هر سر نه مستعمل ګرځې دي ومتى يصير مع مستعملا دای اوان وخی کنه چې کله مستعمل ګرځې دا یبو بچه ته خدری می کنه یا به تو خطه در په وزي یا به کرم زکه ته پر وزي کنه چا کیم دا یبرا سیږي کنه چې اځه کا تا ما شي کرول شي کنه ا به یو کنه درو درې شي کنه وو ته مستعمل ورته وی او دوان کول دا چې هدې مرو خو څه چې نه صحیح خبره دادو انه کما زال عن العزوه سوارا مستعملا شان دا چې څنګه یې پرېښه د اندام نه دا مستعمل شوی د اندام نه چې جدا شوی یې پرېښه کنه بل څه مستعمل دي کنه دا انتظار به نه وي ته کې چې استقرار یې په مکان ښار وشي د اواله تو پې دا کنه دلیل دا دا چې څه پې چې دا چې استقرار یې په مکان شي نه وي روغلا یې با هغه یې روان دي کنه مستعمل به نه وي ځکه چې مجبورین دی خو بیا د بیا ته په بدن کې لګیږي یا ته په خط لګیږي کنه ابي به مردود نشي بلل هې دې کې ډوره کنه د حکم لګولا چې استقرار په مکان شروع شي په دې پوه کې ابو سمال شوی نه دي وی چې اصلي انه کما زال لازم سره مستعمل صحیح خبره ده دوه چې څنګه پرېښه د اندام نه دا مستعمل شوی لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال لضرورته ولا ضرورة بعده يعني بچار خدا سوا چې مخته ور لګېدا دي چې وته مستمر وي ته ویلي وي ځکه چې مخته په لګېدو کې سره کنه ادرا د حدث رغلا یا اسقاط ته فرض وشو یې بل چې مخته ور لګېدا کنه باس دې کنه میزو کنه مې خلاص شو یې به مستمر وي او که پاګه ټیم چې موږ مستمر وي ته وی کنه بیا بیا او دا څه کړه قیامت را به څه او دا سپیرانو کوه ځکه چې یو بوی چې اندام ته ورې ټول اندام ته پټاک نشي وړلی په اندام باندې کنه حل کر بیاوي کنه اوس په سنډه باندې یو بوی چې وې کنه دا یو په کنه په مخ باندې بیاوي د سنډه ته چې ورولګې چې دا مستعمل شي دو ته چې په مخ بیاوي کنه هغه به بیا په کوین کې نوي مستعمل یې بدی په مستعمل یې به خو کنه ادرا د حدث نه کیږي به به دې ته بیا نه یو یو بچګه وې کنه هغه دې ته ورلګې دې نو سیم مستعمل شي کنه ا ب د بره هیڅ صبر هیڅ کنه ا ب کول پر مخ سره وکړ ټول چې مخ مینځه کنه یو یو چې سبه نوی دی بو خله نه امر خو مسمر می ذکر شوی ته ویل چې اندام نه پرې چې مجبوری دی د اندام مش په باندې مینځه کنه چې سه پر په مخ سره شاخې دی کوه پر مخ روان دی روان دی کنه دا مسمر نه دی دې دا می ضرورت ته د مخ باندې مینځه کنه او چې مخ نه روان شي مخ نه جدا شي اس نه کیمه مجبوری دی چې مسمر نه ورته کنه په خوا د جلتین نه چې اندام نه کنه انفصال نور وغلا میر د استعمال حکم نو ورکوي د استعمال حکم ورنه سکت تا لزر ته مجبورې دی وجنا چې میر دا اندام په مونږ مين دي کنه ولا ضرورت بعد هو او د انفصال نه بعد به نه ضرورت نشته کنه اندام په مين دي شو دا به نه مجبوري نشته پوت شنه جسد لا مثلا مفتبهی کولا دا چې دا مردوړي نه دی پوکې دي والجنوب إذن غمسا في البير لطلب الدلو فعين بسطر الرجل بحاله لعدم السطر وهو شرط عنده لإسقاط الفرض والماء بحاله لعدم الأمرين وعند محمد رحمه الله كلاهما طاهران الرجل لعدم اشتراط السطر والماء لعدمه نية القربة وعند ابي حنيفه رحمه الله كلاهما الجسان مسلا د کیدو که یای دا ایتا بوکا او کړو تیر په وتی دو کنه یو سای دا په جنابات شدا په غسل شدا کنه زه دې کنه خطه وته وکړل هغه بوکا ارچګوی کړو تیر چې وی دای په غسل شه اسنجې می سې کړه بهر کړی دی کنه حقيقي پلتي په سرات کړه نشتا کی دا غړې دې کنه خو دې طلب دې دل دې پر کنه اے بوکه و دې کړو تیر خو دې پر ا و س ل د پ ر ن ا نيات ي ن ش ت ل م و ل ه دا ته جنوب سای کی ته ورکی شو کنه کنه ته رخ شلا کنه وینر چک شلو په دې کې باندې سو شلو په دې سړی سو شلو کنه سای په وسله شو وسله وتلا ده کیسه په وسله شدا او درنګ دې کې به مستعمل دي کنه کنه نه مستعمل و چې و جنوب اذن غا مسافر بیره جنوب سای اواته چې پکې شي ډیپ شي مراد هغه جنوب ده چې په بدن په نجاست حقيقي نشته کنه ولا سنجا غاټ سنجا یې کړی دی نه خپل پیان نشته او کې دا کې مراد چې لاس پر سم ده کنه یې به په شکامې دي لته له بدل وې دې بوکې وسو کې دې پره یعنی دې کې نه بوکې نیت نه بل غرض دې پر کې دي اثار نه سره شپ شډیپ شو بیا چک شو وعند يوسف الرجل بحاله امام ابي سوزه په مده سره په خپل حال باندې پوت ده کنه هغه سي جنوب ده ان هباس نه دي دیبو کنه مخه کنه چې د جنوب وې ساتنه جنوب ده په جنبات سره جنبات نه وصل نه ده ویره خو په یبه شو کنه ډیپ شو اثر نه سره شي کنه پښتون شو لعدم الصبر ځکه چې د په زور باندې په تاله نه کړې کنه دا په ډیپ شو دا یبه د په سر باندې تاله کړې کنه ووا شرط نه ده او جنابت نه وتو کې د پرا سب دا شرط ده په نمونه د اسقاط الفرض د فرض څخه تو کې د پرا سب شرط ده امام سبي کې په یبه شي چې لوم به کنه بیا به یبه کنه در بن تلوي چې لږ کنه زیر ور شي کنه اسقاط په کته به در بن تلوي به وو تک نه تو سب کوي دوه ته هوته کنه غړان په شډیپ شو کنه تو در بن تلوي کړی نه دی نه هغه فرض په دې غسل شي نه کنه ورول چې اسکات ته فرض ده کنه هغه سب د هغه نه شوی هغه سره کنه په جربات شته والماء بحاله يبقى بختر حال من فوت دي كان مستمال دي حاسه فوق دي لعدم الامرين ځکه چې د سماعت کې دوا سببونه دي هغه دوا ته معدوم دي نه په دې سره کنه اضرار حدث وشوله سړی د جنابت نه ووتو په دې ډیبه ولې سره کنه او نه مسلمان په طریقه د قربت باندې بوکای وسله کنه کړوته وسله بدلی لمبدلو نه نه دې سمات کې مسببین دي دوه خرابینه کنه استعمال د وجه قربت سو یا ازراج حدث و اغم نشوي او د کنه سبحان وکړو په دونی تعالی نه کړه کنه سړی په خپل حال د جنوب د ایبو په خپل حال باندې کنه پوکې دي ايو كوري چا گرمي شي ريشي وي كنا بیا په باندې شي په دې باندې سپکا وشولا استر وخت یې سکه پړو کته چک شو دا وای بو بل سړي ترلې دي کنه ګام یې والیدو چې کړي دي بل سړي ورغلا په غلا غلا باندې کنه استر وخت چک شو دا بیا هغه ګاندې ته ورک شو دا ګاډي به وښلیدو خپل ځکه ته یې بچی هګړي چا چا تړلی بیا پر وګلو کړ چې دا دې څه وکړو کنه په غلا دې چې ویلو وکړل نو چې په غلا هم دې وکړل مو چې کاته ولا مېره پړا شي وی کنه په جواب یې مېړانګ کړه په غلا مې وی چې راځي ور شریف ته واله دوی چې را چړ مېر واله ده کنه یو ته چې ور شریف ته واله ته چې چړ مېر واله ده کنه نه به سمې وی چې چړ مېر وای کنه چې رښتې در بدل شي کنه او زیر شي کنه دوه چې پولی دي کنه غړن په نوځه ده کنه غړن به نه په نوځه امام محمد کې چې سب نه خاط ده کنه که غړن په نوځه یا کنه یې به تر ولا کې ده کنه ټول په وجود باندې به تیر شي بس ته پوکې ولما او یې به ځکه پوکې چې لازم نیت القربت چې قربت نیت نه وکړه کنه کړوته وشتل عالم بدو کې پریاتنه پټی شو یې به ځکه نه سمستعمل ده څنګه یو سبب ده استعمال اوجه القربت وعند ابي حنيفه كلا مرجسانه امام صاحب نو دوړه مردود دي الماء يبه مردود دي لاسقاط الفرض عن البعض باول ملاقات اسقاط الفرض رغلو د زنا اندامنا په اول لګین سره چې دا فلیور ګړې دلې کنه اې د جنوب سره چې فلیور ګړې شو کنه ا ب ش م ي د و ك ن خ ل و ش شو اسقاط فرض رو لو ك ن ا دا یې به مستعمل شي په اسکات فرض شاه په ازلا د حدث سره کنه هغه به مستعمل ګرځي په اول ملاقات سره چې پښې ور ولګي کنه بعد هغه به مستعمل شي او باقي سره خو ډیر مردور ده یې به مردور شي مستعمل ده سره مردور دي دا باقي چې په ډیبې په مردور یې په ډیبې کنه یې به مردور دي وسای مردور ده ځکه چې په پوکې به نو لمه دو کنه اباقي بدن یې پوتو ورجل هغه یې ځکه مزه چې د بقای الحدث په بقیه کې لازه د اودسي په کډو په دې بقیه نه مشه یې به خدای ته مردورې کړه ونه وکیلا او چا ویل دي چې عنده نجات رجل په نجات المال مستعمله امام صاحب پر موده نجاسات ته سړي اپ حدث سره نه ده ادا په نجاسات یې به مستعمله سره دا یې په کار چې یې به ته رولا کې ده کنه یا دا مسماری نه دی یا په پښې پر شاخې دی ولې مسماری لیکه چې کله ازاله د حدث روشي کنه ا د پښې نه و د اندام نه چې کېټه شي یا هو دوه یسر لګولې دی کنه نه په دې بیري دې بیري کنه یا مسماری نه دی اثر نه پښې سره په دې شو دا یو پوک شو حدث نه وته ځکه یو بیان مسماری یا حدث په وجود پر شاخې دی کنه چې کله ارچګېدو ده ا د سار نه بکه ټکړي یا مسمالې شوې ا مټې نه بکه ټکړي یا مسمالې دي کنه او مسمالې د څنګه لکه متیا دي مردوري دي په مردوري یې به تر دوه وجود ورلاګي دي کنه چې پوس نه وخت یې کنه وجود مردو ده خو په نه جسد حقيقي سره چې به مردوري در ولاګي دي کنه او نه جسد حکمي نه وتلا ده بودسي ختم شوی دو تلاوات راي شي کنه او مين نشي کړی وعنه او یره وته امام صاحب نه دا ده چې څه پر ټول نه وي خطلا کنه چې کله ټول نه روخي ده کنه فشار چې کنه ایسه به به سماله وي ته کنه وې ستو زونه در خلاص کړه ده کنه انا چې ساته حکمینه پوښ شو ده او یې به د مرګو ډېر کړه کنه وهو افق روايات هو دا غرت موافق روايات ده په دې درې وته چې امام حنیفه صاحب نه کنه ځکه چې دا مسله د یکړي د وکړ چې ورته به مسمله ګرځېدل کنه چې کله انفصال وشي د بدن نه یا د کاندامې نه کنه کنه دو ته خدای کنه او داس نو په ټول په شلوم بکنه چې کله ټول بدن نه یب پرې شوې مستعمل وي ته ویل شي کنه ولې بدار چې شو دا ولې بنور لګیږي کنه نه چې سات حکمی ازلا وشولا جنابت نه خلوصه او یې به مور جوړ کړي فقط شي دا مسله په دې بر ذکر دو کنه ومسط البير جختن جختن تکدا جختن معنی مختلفون فيه مسله د کی مختلف فيه د پاش اختلاف ده مذهبي تا کنه خپل سره د جیم عبارت ته د نجاست نه د امام صاحب کنه کول ده چې دواړه مردود دي یا مردود ده سړی مردود ده کنه په دایو روایت باندې کنه د بل په صاحبو دا عبارت د حال نه هر څه په خپل حال باندې په خپل حال ده یعنی په جنابات شده او که یې په خپل خرج له پوک ته دا دې څه کول ده او ته یې برته طهارت نه کنه هغه پوک ته دا پوک ده کنه دا امام محمد څه کول ده سوای پوک ته ځکه چې سب نه ده خرج کنه او که یې پوک ته ځکه چې مسلمان شو په طریقه د قربت بونه